وی لکه دا بد کارونه سکه دی باس بعد الموت نه منی د بیا را ژوندې کېدو نه دوی انکار کوي د هغې بیان وقال الذین کفروا اوی هغه خلکو چې هغوی کفر کړو وقال الذين اوی هغه خلکو کفرو چاوی کفر کړو دی کافرو اوی سوی انکار د باس بعد الموت نه کوي اذا كنا ترابا ایا پاغه وخت کې چې شو منګه خاورې اذا كنا ترابا ایا پاغه وخت کې چې شو مونږه خاورې و آباؤنا او پلاران زمونږه زمونږه پلاران هم خاورې دي مونږ هم په قبرونو کې خاورې شو بیا به مونږ را ژوندي کیږو د خاورو نه به څنګه بني آدم بیا جوړیږي چې زمونږ پلارانو سره او نیکونو سره دا خبرې کیږي چې دغه سه باس دی او بعد الموت دی سړی بمری او بیا بران ژوند کیږي تر اوسه پورې خو یو را ژوند نشو لقد وعدنا یقینا وعده کړی شوی د هاذا د دې خبرې نحنو زمنګ سره و آباؤنا او زمنګ پلارانو سره لقد وعدنا یقینا وعده کړی شوی ده هذا د دې خبرو نحنو زمنګ سره و آباؤنا او زمنګ پلارانو سره من قبل مخکې د دینه زمنګ د مشرانو سره هم دا وادي شوی دي ان هذا نه ده دا خبره ان هذا نه ده دا خبره الا اساطیر الاولین مگر دا غ دروغ کیسې دي د اولنو خلکو الا اساطیر الاولین مگر دا دروغ کسی دی دا ولنو خلقو خدایم په خیر کې دلته ناستی د سنه خبر نه لګ داسې وګرځي په دنیا کې او تاریخي معلوماتو کې دا تاسو چې کمی خبرې کوي او دا خبرې کوم قومونو کړي دي الله په څنګه عذابونه روستي دي قل ته ورته ووایه سیرو وګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې سیرو تاسو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې فانظرو وګورئ فانظرو وګورئ کیف کان عاقبت المجرمین چې څنګه او آخري انجام د مجرمانو الکه دنیا کې وګرځئ هغه د نوح علی السلام چې کوم مجرمانو هغوی سره سو شو د هود علی السلام د زمانه مجرمان د صالح علی السلام د زمانه مجرمان بیا الله پاک رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي الله باندې خپل پیغمبر علی السلام ډیر ګران دی خبرې کوي کوي ناګانه دله تسلی راشي کوي وکي ولا تحزن علیهم او تخبغان مکه و پدوی چې نن ابو جهل ولی ایمان نه وروړي شیبه ولې ایمان نه راوړي امیه ولې ایمان نه راوړي ولا تحزن علیهم ته خفګان مه کوه په دوی ولا تکن او مه کېږه ته فی ضیق په تنګوالي کې مما د هغې نه یمکرون چې دوی یې کوي دا کم مکر او سازش چې کوي نن ابو جهل ستا خلاف سازش کوي بل کوي بل کوي ته دا زړه مه راتنګوه چې وایي زه د دوی د فایدې خبرې کوم او دوی نه مني ویقولون دوی به راپاڅېدل ښه چې باز بعد الموت دا به کلی تاریخ راته بیان کا ويقولون ويدا کافران متا هاذ الوعد کله به دا وعده د باس بعد الموت ان کنتم کشریه تاسو اے مؤمنانو په دا خپل خبره کې صادقین رښتونی الکه چې کم کار آینده ای کنه او تاریخ یې نی معلوم اوس موږ ته ووایي څوک چې هلکه دا پلانې کار کیدونکی دی او وخت راته معلوم نه کړي نو ګورې خلک هر وخت انتظار کوي قل ته ورته ووایه عصا کیدی شي ان یکون ردف لکم چې وي نږدې ستاسو سره قل ته ورته ووایه عسا کیدی شي ان یکونه چې وي دا باس بعد الموت ردف لکم دا رانږدې شوي وي تاسو ته ردفه دې ته وایي چې د یو پسې بل کس رواني رستو نو وته وایا عسا کې دی شي ان یکون ردف لکم چې وی نږدې تاسو ته بعد الذی بعض هغه خبره تستعجلون چې تاسو طلب د جلته کوي دا غوي دی به منډه عذاب راوله سبا نه نن راوله وی لکه عذابونه خو غواړی کیدی شي دا راته نږدې وي هماغسې وشوه چې په بدر کې پرې راغی و ان ربک یقینا رب ستا چې دی له ذو فضل هغه خاوند د ډېر لوی فضل علی الناس په خلکو چې خلک دا د بېمانه خبرې کوي او بیا په عذاب نه راولي ولكن اکثرهم لیکن زیات د خلکو لا یشکرون هغه د الله د نعمتونو شکر نو باسي و ان ربک یقینا رستا چې دی لا یعلم هغه خامخا پویږي هغه خبر دی ما په هغه خبرو توکن صدورهم چې پټي سینې داوي و ان ربک یقینا رب ستا چې دی لا یعلم هغه عالم دی ما په هغه خبرو توکن صدورهم چې پټه یې سینې داغوي یرو رقم خبره دی په سینه کې نیولې د زړه کې په خولې دی بیان کړي نه ده پاغه م الله خبر دی وما یعلنون او پاغه چې دوی ښکارا کوي وما من غائبت او نشته دی یو پټ شي چې یو شی وي او زمنګ نه پټي وما من غائبت او نشته دی یو پټ شي فی السماء چې هغه وي په اسمان کې والارض او په ځمکه کې په اسمان کې یو ذره ده چې زمونږ نه پټه ده په ځمکه کې یو ذرې نه ذرې شی دی او زمونږ نه پټ دی الا فی کتاب مبین مګر هغه لیکل شوی وی په هغه کتاب ښکاره کې چې لوح محفوظ دی هغه تمام ریکارډ هلته لیکل شوی وی بیا د ترغیب قران ته ان هاذا القرآن یقینا دا قرآن مجید یقص دا بیانی علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې اکثر الذی زیات هغه خبره هم فيه یختلفون چې هغوی په دې کې اختلاف کوي کومو خبرو کې چې دوی اختلاف کوي الله تعالی قرآن داغي بیان کوي اوس بن اسرائیل یهود چې راواله هغوی د عیسی علیه السلام باره کې څه خبرې کوي چې دی خو نصارا را واخلي هغه د عیسی علیه السلام باره کې څه خبرې کوي هغه ډېرې زیاتې خبرې کوي یهود پکې ډېرې کمې خبرې کوي قرآن مجید د هغې بیان کوي چې نه نه د یهودو خبره صحیح ده او نه د عیسیانو خبره صحیح ده بلکې دا څه دی عبده و رسوله د الله بنده دی او د الله رسول دی و انه او یقینا دا قرآن مجید دا سمامولی کتاب نه دی لهدن اغا لار خودون کې دی ورحمتن او دا قرآن مجید رحمت تی خو د چا د پاره در چا د پاره نه للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ان ربک یقینا ربستا یقضی هغه به فیصله وکي بینهم په منځ د دوی کې به حکمه په خپل فیصله سره بحکمه د جلالین استاذ وی یعنی بعدله ریاض الله تعالی به پرز د قیامت فیصلو کی د دې خلکو په منس کې خو بحکمه په خپل عدل او په انصاف وهو العزیز العلیم او دغه الله غالب دی هلکه چې الله خو یو فیصله وکړي کنه دا غ فیصله څوک خلاف نشي کولی او العلیم الله خبر ته په هر څه که څوک د الله د فیصله مطابق زندگی تیری او که څوک خلاف کوي هغه خبر دی نو چې په دې خبر پوه شوي چې د الله قدرت هم بیا اندازې دوستانو د الله علم هم بیا اندازې زمونږ په تمامو حالاتو باندې هغه خبر هم دی د مونږ تمام حالات بدلول هم شي نو ستاسو څه وکړئ فتوکل ته بروسه وکړه علی الله په الله انک یقینا ته چې علی الحق المبین ته یې په هغه حق ښکاره بیا خپل خوږ پیغمبر علیه السلام ته تسلي ورکوي نن چې ته ابوجهل ته دعوت ورکوې نه مني عتبه ته او شیبه ته او امیه ته دعوت ورکې نه مني ولی خپه کېږم اصل کې چاله چې د دین دعوت ورکې نو هغه به علي ستا خبره ومني چې هغه کې خو څه استعداد وي که نه قابلیت وي دا کافران خو داسې دي چې دا په مړو کې حساب دي دا فاسقان او فاجران دی له چې تاسو دعوت ورکوي نو سه قبر کې ودرېږه نو قبر مړی ته وایه چې ماما پاسه ډوډۍ وخوره او پاسه دا کارو که هغه دغه نه مني دقسې لکه د مړو په شان دین دعوت نه مني انک یقینا ته چې لا تسمع الموتا تبا خبره وا نوروي مړو ته دلته مراد د مړو نه دا د قبر مړی نه دی ښه مراد دلته د مړی نه د مړو نه د ځمکې د پاسه چې دی مراد تسی دی دا بی سوج او بی فکر خلک چې هغوی سوج او فکر نی ولا تسمع الصم او نه به ته واوروې کڼو ته مراد د کڼو نه څه دي هغه د دین نه کاڼه وو به نه روې کڼو ته الدعاء را بلله اذا ولوا مدبرین کله چې هغوی وګرځي او مدبرین شا کوونکي وي کون نه دی چې تا ته مخي نو په اشارو خو به ورته څه ووایې که نه چې خو چې کوڼم یو نغه د شام د ته راوګرځئ نو بیا ورته نغارې وهه څه نه اوري وما انت بهادي العمي او نه ته لاره ښودونکي ړندو ته مراد دلته د ړندو نه څه دی روره دا دغه دی دا د دین نه ړانده عن ضلالتهم د ګمراهۍ د هغوی نه ان تسمعو ته به اورولو نه کې الا من یؤمن بآیاتنا مګر هغه چا ته چې هغه ایمان راوړي زموږ په آیاتونو فهم نو دغه خلک چې دي مسلمون هغه تابعداري کوونکي دي وای عذاب را ولا عذاب را ولا الک عذاب راتلون کې دی خو غوري وخت مقرر دی وختي تاسو بخاری کې وی باغه کې مو وی کتاب معلوم وخت معلومی د قیامت په نخو کې یو دا نخه درور غټه نخه دا صفا نه ده یو رس بداسي چې د دې صفا د غونډې نه به داسې یو زناور به وي دا به روزي او ساجیبه زناور به وي دا به راشي سیده به راشي حجر اسود او مقام ابراهیم د دې منسته او دې خلکو ته به داسې بیان شروع کړي د الله د دین لکه علماء چې دا بیانوي داسې دا خبرې به ورته کوي او بیا به عجیبه شی به وي داسې مسلمان ته چې دقسې اشاره وکړي په دقه ځای به د ایمان یو نه ښیي خلک به پیژني چې دا مؤمن دی او چې کافر ته داسې یو دغه وکړي ګوتې وروړي دقه ځای باندې به نه ښیي د کفر چې دا کافر دی نه به ترې څوک تښتېدی شي، نه به ترې څوک ځان بچ کولی شي، بس د هوا سترګې پړقي ځان به رسوي. دا د قیامت د نښو یو نښه ده. هلکه چې دا دابة الارض دا د ځمکې نه دا ځناور راوځي نو بس د قیامت انتظار کوی خیره سره. و اذا وقع القول کله چې نږدې شي وینا د عذاب علیهم په دوی باندې نو اخرجنا لهم من برو باسو د دوی د پاره دا بطن یو زن د سره یو زناور من الارض د زمکه نه تو کلمهم او دا دابه او دا زناور به خبرې کوي د دوی سره او چې خبرې کوي نو دا لکه منګ او تاسو چې خبرې کوو نو یا عام خبرې به کوي لګیا به لکه د بنی آدم په شان یا د خبرو نه دا دی چې د الله تعالی خبره به خلکو ته نقل کوي د الله خبره به خلکو ته نقل کوي ان الناس چې یقینا خلک کانو به آیاتنا هغوی د آیاتونو زمون لا یوقنون چې هغوی به یقین نکوه وصل الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تهم و وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى دعوك يا الله